لکه مثلا تعریف د اصول حدیث علم باصول وقواعد يعرف بها احوال الحديث يا احوال السند والمتن من حيث القبول والرد دارنګ وموضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد وغايته معرفه الصحيح من السقيم من الحديث يا معرفة الصحيح والسقيم من الحديث او بيا منګه د حديث تعريفك ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او صفه او تقرير او داغين بعد موږ د سند او دمتن تعريفك لغة المعتمد واستلاحا سلسله الرجال الموصله الى المتن متن ما صلب وارتفع من الأرض واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام وبعد ذلك آه، قسمنا الخبر باعتبار التعدد الرواة إلى قسمين وهي وهما الخبر المتواتر والخبر الواحد خبر متواتر دا أغو تي آه، دا سو دا دا تتابع نه تواتر وي تتابع پرله پسې والی تا لکه قال العرب تواتر المطر اي تتابع نزوله وهكذا جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم في سورة المؤمنون رقم الآية 44 ثم أرسلنا رسلنا تترى واصطلاحا ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواتؤهم على الكذب والمتواتر على قسمين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي وحد المتواتر اللفظي حد تعريف توي وحد المتواتر اللفظي إيه ما تواتر لفظه ومعناه جميعا موږ د واحد تعريفك ما يرويه شخص واحد واصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر وخبر الواحد على ثلاثه اقسام الخبر المشهور والعزيز والغريب الخبر المشهور لغه هي من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته واصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد المتواتر وذكرنا مثاله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه دی روایت کړی دی انس و ابو هريره یعنی رواه من الصحابه اثنان وهما وهما انس و ابو هريره او بیا منګه د ابو هريره دغه شاګردان په ځای پرې خودل او صرف د انس شاګردان چې منګه وکتل نو د انس په شاګردانو کې قتاده قتاده او عبد العزيز دا غنه روایت کوي به د قتاده نه شعبه او سعید او د عبد العزيز نه اسماعیل ابن علیا او عبد الوارث دارنګ خبره غریب د دې مونږ تعریف کړو لغتن چې دا منفرد ته وي البعید عن الاقارب ته وي اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته شخص واحد خبر مطلق د دې لومبه قسمو هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في اصل سنده مثال د دې سو انما الاعمال بالنيات او خبر نسبی هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في اثناء سنده او د دې مثال مالک عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر داغي نه بعد بیا موږ خبر تقسیم ک په اعتبار د د د مقبول او د مردود سره او دا په دوه قسمه دي خبره مقبول کې بیا څلور اقسام دي صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته حسن لغیره او د خبره مردود موږ تفصیلی نقشه اغه ذکر کړي وا د صحیح لذاته تعریف موږ وک ما اتصل سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله او د دې مثال مونږ ذکر کو چې قال البخاري حدثنا عبد الله ابن يوسف عبد الله ابن يوسف نه دارنګ عبد الله ابن يوسف هغه بیا مخ کی د ابن شهاب الزهري نه هغه بیا مخ کی د جبیر ابن مطعم داغه د زوینه محمد ابن جبیر ابن مطعم او هغه د محمد ابن جبیر نه او هغه د نبی له صلوات والسلام نه چې قرأ فی المغرب بالتور دارنګه پرون چې موږ کوم تعریف ذکر ک هغه د حسن لذاته وو په حسن لذاته کې او تاسو ته ما ویل چې په ترتیب کې صحیح لغیره دا د حسن لذاته نه مخ کې دی خو د صحیح لغیره معرفت دا موقوف دی په حسن لذاته باندې چاول په حسن لذاته باندې ځان پویا کوي حسن لذاته داغه صرف معمولی غونتی فرق هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة ابن حجر پکې عن مثله الى منتهى ذکر کړی دی دا غینه خدا مطلب روزي چې ټول راویان به خفیف الضبط وی حالانکه دا سینه ده بلکې پای کې اکثر راویان هغه ټول عادل او تام الضبط وی چرته یو نیم راوی خفیف الضبط وی نو یاد ساتي دا غ یو راوی د وجنم هغه روایت د صحیح لذاتی د مرتبه نه حسن لذاتی تراکوشي او داغي مثال موږ د ترمذی روایت ویلو چې حدثنا قتيبه ترمذی وی چیرې موږ دا حدیث د قتيبه نه واورید او هغه بیا د جعفر ابن سليمان الزبعینا هغه د ابو عمران الجونینا هغه د نبی بکر ابن ابي موسی الاشعرینا او هغه چې سمعت ابي بحضرت العدو ان ابواب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف وقال الترمذي عقبه يا بعده هذا حديث حسن دریم قسم نن منګه د مقبول حدیث هغه ذکر کو چې هغه د الصحيح لغيره صحیح لذاته دی ته ویلی چې پای کې دا صحت ذاتن موجود دی ذاتن موجود دی یعنی د دې خپل ذات کې یعنی د بل حدیث د ملاویدو دی تاجت نو او الصحیح لغیره دا حدیث صحیح دی خو د غیر د وجنا صحیح دی خو د غیر د وجنا یعنی په دې کې دا صحت ذاتا نه دی بلکې دا د غیر د وجنا دا صحت دی تراغلې دی یاد ساتي په لندو الفاظو صحیح لغیره در اصل دا حدیث وی حسن لذاته خو هغه حسن لذاته حدیث وی چې هغه د یو نزیات او سندونو سره مروی وی او راغلی وی مثلا هو الحسن لذاته یا په الفاظو اسانو الفاظو هو الحديث الحسن لذاته صحیح لغیره دا هغه حدیث حسن لذاته وی یعنی اصلا دا حسن لذاته حدیث وی حسن لذاته تعریف تاسو سو کو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه چې دای کې راوی خفیف الضبط وی نو صحیح لغیره اصل کې دام حسن لذاته حدیث وی خو فرق دا دی فرق د دې اذانا مخ کې شروع کیږي دا تعریف د سره شعر کومه خو دا مخکې دا ازا نه دی دا ازا د دینا د سهیل غیره او د حسن لذاته د دې هغه فرق با اوس د دې ازا نه مخکې دا راځي اذا روي من طريق آخر مثله او اقوى منه لیکن کله چې دا حسن لذاته د دې روایت په یو بل سند سره هم کړي شوی وي اذا رویا طریق وی سند تا طریق اصل کې لارې ته وي او مطلب دا چې کله دا په یو بل سند سره هم راغلی وي اغه بل سند بیا د دې پشان وي څه مطلب یعنی په هغه کې هم خفیف الضبط راوی موجود وی او اقوا منه او یا باغ بل سند د دین قوی وی مطلب دا د دین قوی سمانا یعنی هغه به صحیح لذاته وی صحیح لغیره دا په اصل کې حسن لذاته روایت وی خو په آسانو الفاظو کې غزه تاسو ته دا د اذان بعد دا اوه ما نو اول په اسانو الفاظو کې په دغه بل جمله زده کوي او دا دا وړومبنې جمله چې تاسو سره ما شریک کړه دلته نو بدا بداغي تشریح وي په اسانو الفاظو کې هو الصحيح لغيره هو الحسن لذاته صحیح لغیره دا اصل کې حسن لذاته روایت وی اذا تعددت طرقه یا اذا تعددت اسانیده دا حسن لذاته روایت وی خو چې کله سندونه متعدد وی چې کله سندونه د یو نه زیات وی یعنی کله چې د یو نه زیات سندونه نو پوه شه چې د دې زیاتو سندونو د وجنه دا حسن لذاته روایت څه شو د دین صحیح لغیره جوړ شو دراصل یو سند اغا ځان لا اخو حسن لذاته دی خو چې کله سره بل سند داغي پشان ملګری شي او یا مثلا داغي نه قوي ملګری شي درې مو سره ملګری شي نو د دوو قوت د یو نه زیات دی د دریو د یو نه زیات دی د دریو د دوو نه زیات دی خو بهر حال چې د یو نه سیوا وي د یاد ساتي دومره پای کې هغه قوت پیدا کیږي نو د حسن لذاته د درجې نه غ روایت اوچت شي داغي حکم صحیح لغیره شي خو بهر حال بیا پاغه متعدد سندونو سره هم دغه روایت دا یاد ساتي د دینه دا حسن لذاته روایت نه سن جوړیږي دا غینا صحیح لذاته روایت نه جوړیږي ځکه دا په بل د بل په سپورټ باندې په دې کې قوت راغی نو هغه قوت تسوي هغه ته بیا صحیح لی غیره هی وي نو په آسانو الفاظو کې هو الحسن لذاته اذا نیده ټیک شو دا الفاظ تما ذکر کړ دا حسن لذاته روایت وی اصلا خو چې کله سندونه متعدد وی یعنی د یو نزیات وی طرق و اسانید یو معنا ده نو بهر حال د غړومبنه تعریف دغه تاسو ته لګ واضح لیکلو اذا روی من طریق آخر خو چی کله دا حسن لذاته دا په یو بل سند سره هم راغلی وي نو هغه بل سند خو به یاد دی په شانی مطلب پای کې بم چرته یو راوی نیم خفیف الضبط موجود وي او یا با هغه چې کم بل سند سره دا روایت راغلی وي هغه به د دینه قوي تر وي هغه به د دې نه قوي تر وي مثلا هغه به صحیح لذاته وي خو هغه صحیح لذاته روایت هم بیا د حسن لذاته له قوت ورکی نو د حسن لذاته د درجې نه اوچت کی دا غي د درجې نه اوچت کی او د دې نه جوړ کی د دینه صحیح لغیره روایت جوړ کی ټیک شو د دې مثال داسې دی د دې مثال داسې دی لکه دې ځکه مثال ورکړې دی د ترمذی روایت ته حدیث د محمد ابن عمر عن ابي سلمہ عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه اوس دا حدیث په اصل کې حسن لذاته روایت ته دې کې چې دا کم راوی دی محمد ابن عمر محمد ابن عمر دا چې کوم راوي دا اوس پورا د حدیث سند نه دی ترمذی بلکې د ترمذی او د محمد ابن عمر ترمنځ چې څومره راویان دي دوا یا درې هغه ته موږ سکپ کړی دي اوس په دې کې دا محمد ابن عمر راوی چې دی دا راوی عادل خو دی لیکن یاد ساتي دا خفیف الضبط راوی دی دا څه دی خفیف الضبط راوی دی لیکن اوس دا روایت دی باندې چې موږ حکم لګو نو موږ دا وایو دا روایت دا صحیح لغیره دی په دی باندې حکم موږ د صحیح لغیره لګو او د صحیح لغیره حکم دا د حسن لذاته نه اوچت دی او د صحیح لذاته نه کم دی ولی ځکه چې موږ وکته نو اومدا روایت په بخاری کې مونږ ته په دې سند سره هم ملاویږي ته صرف سند ذکر کوما ورواه البخاری من طریق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره اوس وګورئ دا روایت هم د ابو هريره نه راغلی دی بخاری ذکر کړی دی خا التا ابو سلمه او دلتا اعرج دی ابو سلمم څنګه راوی دی ابو سلمم راوی دی عادل او تام مزبط اعرج عادل دی تام مزبط اوس د ابو سلمه نه چې په دریم نمبر کې کم راوی دی یعنی ابو هريره لومبه واخله ابو سلمه دویم واخله محمد ابن عمر دریم واخله یعنی د سی وایا په دریمه طبقه کې لومبنه طبقه د ابو هريره وا دویم د ابو سلمه وا او دریمه طبقه چې کم د محمد ابن عمر دا اوس په مغه طبقه کې د بخاری په روایت کې ابو الزناد دی اوس ابو الزناد چې دی هغه راوی عادل هم دی او تام مزبت هم دی اوس هم دا روایت ته دی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه بخاری ذکر کړی دی او دا سند دا ترمذی د سند نه دا قوی دی نو دا یاد ساتي د دې سند د ملاویدو د وجنه د ترمذی دا سند چې حسن لذاته دا سشو دا صحیح لغیره شه ځکه چې سندونه ګڼ شو او دا متن دا په بل سند سره هم راغلی او پای کې هغه راوي د دنم قوي اوس مثلا کدا ابو الزناد په زیبانی یو داسې راوي راغلی وي چې هغه خفیف الزبط راوي وي نو یاد ساتي بیا به هم دا د ترمذی والا روایت سو د ترمذی والا روایت به بیا هم حسن لغیره جوړې د صحیح لغیره جوړې ده خو بل طرف ته به یو بل کمال شوی وي د ترمذی والا دغه روایت با دی بل سند د پاره سپورټ جوړې ده یعنی یو بل لبه به دوانو سپورټ ورکو مثلا د ابو الزناد په ځای باندې کدا سی راوی راغلی وي چې هغه خفیف الزبط وي نو بیا به د یو روایت به د اعرج او د ابو زناد والا روایت به د ترمذی والا روایت له سپورټ ورکو یعنی دا غینه به صحیح لغیره جوړو او د ترمذی والا روایت به د ابو زناد او د اعرج والا د روایت له سپورټ ورکو د دی حسن لذاته نه به صحیح لغیره جوړو به په هغه صورت کې دغه فائدہ وا خو هر چی اوس د بخاری په دی روایت کې دا موږ سره په د ترمذی د سند نه په قوي تر سند سره راغلي دي نو د آیات ساتي د ترمذی والا غ روایت دا صحیح لذاتی نه خو لکه بل اوچته درجه بل نشتا نو د دې وجنه هغه روایت ټیک ته دی له سپورټ ورکې د صحیح لذاتی د بخاری دی روایت لا یعنی نورم پدی کې یو قوت پیدا شي د کې شک نشتا خو لیکن د صحیح لذاتی نه بغیر د پاسه لکه موږ سره بل داسې حکم نشته چې موږ په ولګو ها د بخاری هغه روایت چې کوم صحیح لذاتی روایت ته هغه دا کار وکړو چې د ترمذی والا دا روایت د ابو سلمہ دا روایتي او د محمد ابن عمر والا دای د حسن لذاته د درجې نه اوچت کو او د دین صحیح لغیره هغه جوړ کو امید د چې تاسو به په دې اصطلاح باندې پوه شئ نن د پاره دا کافی ده